ورکوي چې هلته به ورته همیشني نعمتونه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلو نو له هغه دوو یو ورته وویل ای د الله رسوله الله چې کومه واکمني در کړې ده په یوه برخه یې موږ مشران وټاکه بل هم همداسې ورته وویل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل قسم دی موږ به د دې کار مشرتوب هغه چا ته ور نه کړو چې په خپله یې غوښتنه کوي د رمضان المبارک د میاشتې پنځلسمه نیټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د مې د میاشتې له یو دېرشمې نیټې سره سمون خوري په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځوو د لوګر ولایت په مرکز کې د چټک غبرګون په قطعې فدایي بریدونو کې د لومړۍ حوزې د امیر په ګډون تر دېرشو پورې افسران او پولیس وژل شوي او ګڼ شمېر ټپیان دي د تخار ولایت دشت قلعه ولسوالۍ مرکز او ټول تاسیسات فتحه درې ټنګونه ویجاړ شل تنه پولیس مړه او ټپیان شوي د بدخشان ولایت په رغستان کې عملیاتي قوې په شا وتنبول شوې دیارلس تنه عسکر او پولیس مړه او ټپیان شوي د ننګرهار ولایت په چپرهار او غنیخیلو کې شپږ تنه پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته د بغلان ولایت په برکه کې پنځه تنه مسلح اربکیان مجاهدینو ته تسلیم شول اوس هم بشپړ خبرونه د الخندق عملیاتو په لړ کې پرون سهار لس کم پنځه بجې د لوګر ولایت مرکز پل عالم کې د مزدور دښمن په لومړۍ حوزه او ورسره نږدې د پولیسو د چټک برګون په پیته باندې فدایي بریدونه ترسره شول لومړی برید د اتل استشهادي مجاهد امرالله چې د پکتیکا ولایت اوسیدونکی وو له منفجره موادو څخه د ډک موټر په وسیله پیل شو چې د لومړۍ حوزې ودانۍ او د چټک غبرګون د قطعې ودانۍ تر ډېرې ویجاړې کړې میشت افسران او پولیس پکې مړه او ژوبل شول او دوه تنه نورو فدایي مجاهدینو ته د ننوتلو لار پرانیستل شوه وروسته دوه تنه نورو زړورو فدایي مجاهدینو حقمل د کاپیسا او نورالله د کندهار اوسېدونکي چې په سپکو او درنو وسلو انفجاري واسکټونو او لازمو توکو سمبال وو وکولی شول چې د حوزې داخل ته ننوځي او د هغو پولیسو او افسرانو په وژلو پیل وکړي چې د لومړی انفجار په رامنځته کېدو سره تیار مړ ژواندي شوي وو همدا ډول دغو فدایانو له بهر څخه راتلونکي تعرضي عسکرو سره هم کلکه مقابله وکړه او څو ځله یې هغوی تعرض پر شا وتمبوه او درانه تلفات یې ور واړول له دننه څخه د کره معلوماتو په بنسټ په دغو بریالیو عملیاتو کې د لومړۍ حوزې د امیر خاناغا په ګډون له دیرشو ډېر افسران او صاحب منصبان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د استخباراتي معلوماتو په اساس د چټک غبرګون په قطعه او حوزه کې مجموعاً له سلو څخه زیات پولیس اوسېدل چې د استشهادي کنډک د کشفي ګروپ له خوا یې د برید په پلان کې له منځه تلل سنجول شوي وو او هدف په بریالیتوب سره ترلاسه شو. په نښته کې د دښمن ګڼ شمېر نظامي وسایط او وسایل هم له منځه تللي او ودانیو ته یې سخت زیان اوښتی دی. بریدونه سهار په اته بجې د دواړو فدايي مجاهدینو په شهادت سره پای ته ورسېدل چې مجموعاً درې ساعته یې دوام وکړ او دښمن یې سخت وځاپه. په دې اساس د دښمن هغه ادعا حقیقت نه لري چې وايي برید یې په لسو دقیقو کې کابو کړی و. هغه مهال چې په یاده قطعه او حوزه فدایي بریدونه پیل شول ورسره جوخت د پل عالم مربوط پاتخاب سیمه کې د خزر په نامه لوی کمپاین چې امریکایي او داخلي عسکر ګډ پکې اوسېږي په بي ام شپاړس مزایلو د ګزارونو هدف وګرځید چې ورسره په بیس کې دننه مهم اهداف په نښه او له منځه یوړل شول د دښمن لخوا د خطر زنګونه چالان شول او الوتکو یې له ډاره پروازونه پیل کړل په دغو بریدونو کې هم دښمن ته د سر او مال درنه زیانونه وراوښتي دي د عیني شهیدانو له قوله د دغو عملیاتو په لړ کې د دښمن په لیکو کې سخته ویره خپره شوه د بریدونو لپاره سهار مهال ځکه په نظر کې نیول شوی و چې د برید په مهال ملکي هوادوالو ته زیان ونه رسیږي د برید هدف له دښمن څخه د هغو وحشیانه چاپو غچ اخیستنه وه چې هره شپه د هیواد په مختلفو سیمو کې خصوصا په لوګر او میدان وردګو کې د عامو خلکو په کورونو او تجمعاتو ترسره کیږي ښځې او ماشومان کړوي او شهیدانوي د خلکو په حریم تیری کوي کورونه او مساجد په بمونو الوزوي اگر که هغه عملیات د امریکایي اشغالګرو لخوا طرح او عملي کیږي خو ورسره په څنګ کې داخلي تالي څټې هم ځغلي او د کفارو د سترګو او غوږونو حیثیت لري د اسلامي امارت استشهادي کنډکونه د دښمن په مهمو هستو باندې د لالویو او خطرناکو بریدونو پلانونه هم لري چې ورسره به د دښمن بیخ ووځي ان شاء الله تعالی د یاد ولایت د مرکز اړوند سید حبیب الله کلا سیمه کې د مزدور عسکرو په کاروان د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د معلومات له مخې په دغه برید کې د دښمن یو ټانګ یوه عراده رینجر موټر په ټولیزه توګه ویجاړ شول دغه راز څلور تن عسکر ووژل شول او درې تنه نور ټپیان دي په نښته کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسید تقبله الله تعالی همداراز د یاد ولایت د څرخ ولسوالۍ اړوند ډبر سیمه کې د مزدور عسکرو په ټانګ د اسلامي امارت مجاهدینو د ځای په ځای شوي ماین په مټ چاودنه وکړه د خبر په اساس په دغه چاودنه کې ټانګ ویجاړ درې تنه عسکر ووژل شول د الخندق عملیاتو په دښمن ځپونکي جریان کې پرون ماسپښین دوې بجې د تخار ولایت دشت قلعه ولسوالۍ مرکزي ودانۍ امنیه قومندانۍ او شاوخوا ټولې پوستې او مرکزونه په بشپړه توګه فتح او د اسلامي امارت سپین بیرغ ورباندې رپاند شو د ترلاسه شوي معلومات له مخې د اسلامي امارت سرسپارلو مجاهدینو تیر شپه شاوخوا درې بجې د نوموړي ولسوالۍ په مرکز او شاوخوا پوستو او مرکزونو پراخ تعرضي عملیات پیل کړل د عملیاتو په جریان کې چې لا هم دوام لري د نوموړې ولسوالۍ مرکزي ودانۍ امنیه قومندانۍ او شاوخوا پوستې په ټولیزه توګه فتح شوې په نښتو کې د دښمن درې ټانګونه ویجاړ له شلو زیات پولیس مړه او ټپیان شول او د وحشي قومندان ضابط عالم په ګډون څلور تنه اربکیان ژوندي نیول شوي دي دغه راز د ولسوالۍ په اطرافو کې د باغ زاغان تاجک قشلاق سرسکول او نواباد په نوم پراخې او ستراتیژیکې سیمې په بشپړه توګه د دښمن له ناپاک شتون څخه پاکې او د اسلامي امارت د مجاهدینو په کنټرول کې شوې د یادو عملیاتو په جریان کې له دښمن څخه په زیاته اندازه وسلې وسایط او مهمات هم د مجاهدینو لاس ته لوېدلي د یاد ولایت د خواجهغار ولسوالۍ اړوند منچقور سیمه کې له ګوډاګي دښمن سره د اسلامي امارت مجاهدینو سختې نښتې ترسره کړي. خبر وايي ګوډاګي دښمن خپل ټول زور وواهه ترڅو وکولای شي یادې سیمې چې تېره ورځ مجاهدینو ترې فتح کړې وي بیرته تر ګوتو کړي. معلومات ښيي جګړې تر ماسپښین دوو بجو پورې دوام وکړ او په لړ کې د دښمن دوه ټانګونه په ټولیزه توګه ویجاړ شول. دغه راز د وحشي اربکي قومندان سخي ملنګ په شمول څلور تن عسکر ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول په خبر کې ویل شوي دښمن ماتې وخوړه او په خورا بد حالت کې له سیمې پښې سپکې کړي چې اوس مهال د مجاهدینو تر تعقیبي بریدونو لاندې دی اوس مهال مجاهدین د ولسوالۍ د مرکز په لور د پرمختګ په حال کې دي او دښمن له سختې ورخطایۍ سره مخ دی خبر زیاتوي چې وحشي دښمن په سیمه کې د ملکي خلکو په کورونو د درنو وسلو په وسیله بې رحمانه بریدونه ترسره کړل چې له امله یې ولسي وګړو ته زیانونه واوښتل د یاد ولایت د خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د دښمن په ټولو مرکزونو او پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو کارنده تعرضي بریدونه پیل کړل بریدونه چې له دوو استقامتونو څخه پیل شول لا هم جریان لري د ترلاسه شوي معلومات له مخې د عملیاتو په جریان کې تر دې دمه د دښمن لسګونه پوستې په بشپړه توګه فتحه او د کنداریان، ګادیان او نیازیان په نوم مهمې او پراخې سیمې د مزدور دښمن له کرغېړن شتون څخه پاکې او د اسلامي امارت د مجاهدینو په واک کې شوې. خبر زیاتوي اوس مهال مجاهدین د نوموړې ولسوالۍ دروازو ته رسېدلي او د ولسوالۍ د مرکز په ګډون ټول تاسیسات د مجاهدینو تر کلکې محاصرې او بریدونو لاندې دي. د نښتو په لړ کې د وحشي قومندان تاج الدین په ګډون ګڼ پولیس او اربکیان ټپیان شول او د نوموړي قومندان د زوی په شمول یو شمېر نور وژل شوي دي د عملیاتو په لړ کې لله الحمد مجاهدینو ته کوم زیان نه دی رسېدلی له بدخشان ولایت نه پر رسېدلي خبر کې ویل شوي چې وړمه ورځ د ګوډاګي دښمن ګڼ شمېر عسکرو کمانډویانو او پولیسو د یاد ولایت راغستان ولسوالۍ کې د مجاهدینو په مرکزونو بریدونه پیل کړل دښمن چې د یوې لوی قوې په شکل کې راوتلی و او هڅه یې کوله تر څو هغه سیمې چې څو ورځې وړاندې د اسلامي امارت مجاهدینو ترې فتح کړې وي بیرته ونیسي د مجاهدینو له کلک او ځپونکي غبرګون سره مخ شو خبر وايي جګړې تر پرون ماخستن پورې دوام وکړ او په لړ کې دښمن سخت وځپل شو د ننګرهار ولایت چپرهار ولسوالۍ اړوند دروازه سیمه کې په تېرېدونکو پولیسو د اسلامي امارت مجاهدینو له لوري تکتیکي چاودنه ترسره شوه خبر وايي په یاده چاودنه کې درې تنه پولیس ځای پر ځای ووژل شول او دوه تنه نور ټپیان شول دغه راز پرون غرمه دولس بجې د یاد ولایت غنیخیلو ولسوالۍ مربوط بازار سیمه کې یو تن پولیس چې سید احمد نومېده د مجاهدینو په ناڅاپي برید کې ووژل شو د بغلان ولایت د برکې ولسوالۍ کې پنځه تنه اربکیان د مزدور ادارې له صف څخه راجلا او مجاهدینو ته تسلیم شول خبر وايي یاد اربکیان د حقایقو په درک کولو سره په ګوډاګۍ اداره کې له خپلو دندو لاس په سر او د اسلام امارت مجاهدینو ته راغلل راغلو اربکیانو دوه میله پیکا ماشیندار دوې قبضې راکټ پنځه میله کلاشینکوپونه یوه تومانچه او یوه اندازه مهمات هم مجاهدینو ته وسپارل د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د خلقي چراهي په سیمه کې بیګا ماخوستن نه بجې د مزدور عسکرو او پولیسو په ګډه ګزمه د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو د برید په پایله کې پنځه تنه د پردیو مزدوران وویشتل شول مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوازیان نه دی اوښتی د میدان وردګ ولایت سیدآباد ولسوالۍ اړوند کچکلا سیمه کې د مزدور عسکرو په ټانګ د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ خبر وای په دغه برید کې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی دغه راز پرون لس بجې د یادې ولسوالۍ اړوند اتړۍ سیمه کې په هغو عسکرو چې له پوستې نه د راوتلو په حال کې وو د مجاهدینو له لوري برید وشو چې له امله یې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی. همداراز د یاد ولایت په مرکز کې چاودنې د یو عسکر ژوند واخیست. د روزګان ولایت د دیراود ولسوالۍ اړوند د چتو د پله په سیمه کې بیګا شپه یولس بجې مجاهدین د لیزري وسلو په مټ برید ترسره کړ. د برید په پایله کې دوه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول. د بادغیس ولایت د غورماچ ولسوالۍ اړوند لوی قرارګاه ته څیرمه بیګا شپه یولس بجې د مزدور عسکرو په پوسته د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو چې په پایله کې د پوستې قومندان عبیدالله مرګونی ژوبل شو د فراه ولایت د پشترود ولسوالۍ اړوند د تینګ په سیمه کې پرون غرمه یولس نیمې بجې په هغو مزدورو کمانډوي عسکرو د ماین په مټ قوي چاودنه ترسره شوه چې په سیمه کې د مجاهدینو له لوري د یوه خښ کړای شوي ماین شنډولو هڅه وکړه. د چاودنې له امله یو تن مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو. او وروستی خبر دا چې د پکتیکا ولایت یوسف خېلو ولسوالۍ اړوند خربین سیمې اوسېدونکي دوه تن عسکر د اسلام او هېواد له دښمنۍ څخه لاس په سر او مجاهدینو ته تسلیم شول. خبر وايي یاد کسان د حقایقو په درک کولو سره د مزدورې ادارې له کرغېړن سبت څخه را جلا پر قرار ترجیح ورکړی، ډېرې سیمې یې تخلیه کړې، کمساري ځاني او مالي تاوانونه ورته رسېدلي او مورال یې تر ټولو ټیټې کچې ته راټیټ شوی دی، خو مجاهدینو بیا په خورا عالي روحیه سره د دین او وطن د دفاع سنګرونه ټینګ کړي او پر یرغلګر دښمن او اجیر رژیم یې د محاصرې کړۍ ورتنګه کړې ده. د الخندق عملیاتو له پیل سره له بدخشانه تر هراته له کندهاره تر ننګرهاره او له اروزګانه تر لوګره جهادي بریدونه په خورا خوند سره روان دي. په ځانګړې توګه په شمال او مرکزي سیمو کې تقریباً لس ولسوالۍ په یو مخیزه توګه فتح شوې، ډېر زیات مهمات، وسلې او وسایط د مجاهدینو لاس ته لوېدلي او لا هم پر دښمن کاري او هماهنګ بریدونه روان دي. د الخندق په دښمن ځپونکو عملیاتو کې د پراخو سیمو د ولکې تر څنګ د فراه ښار هم مجاهدینو ونیو. بې شمېره مختلف النوع وسلې، زغروال ګاډي، شوبلې او موټر یې غنیمت او په خوندي ځایونو کې ځای پر ځای کړل. مګر د ملکي تلفاتو د مخنیوي او یو خاص تاکتیک له مخې بېرته خپلو سنګرونو ته ستانه شول که څه هم دښمن هڅه کوي چې د فراه لوی او ښکاره شکست ته توجیهات ولټوي، پر فراه برید ته نوی نوم او رنګ ورکړي، د مجاهدینو پر ضد پروپاګند پراخ کړي، خو واقعیت دا دی چې د فراه سقوط دښمن ته دومره لوی پوځي، سیاسي او رواني زیان ورساوه چې هېڅکله به یې په جبېره کولو ونه توانېږي. دښمن اعتراف کوي چې د فاریاب، بادغیس، فراه، غور، سرپل، کندز، بغلان، بدخشان او غزني مرکزونه له سقوط سره مخ دي، مجاهدین کولای شي یادو شویو او نورو ولایتونو ته سقوط ورکړي، خو د جهادي مصالحو او ولسي وګړو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي په منظور یو مناسب فرصت ته انتظار باسي، د الخندق عملیاتو کارنده بریدونو او موثرو تکتیکونو اشغالګر او کابل رژیم هښکړی دښمن د الخندق عملیاتو د مخنیوي او کمزوري کولو په خاطر په بېلا بېلو ولایتونو کې والیان او قومندانان تبدیل کړل، آن یرغلګرو په افغانستان کې عمومي قومندان هم تبدیل کړ، الخندق عملیاتو په دښمن کې وارخطایي او خپل منځي بې باوري هم رامنځته کړې ده، چې له دې چارې دښمن ډېر زیات کړېږي، تجربو ثابته کړې چې که دښمن خپل جنرالان بدل را بدل کړي، مختلفې ستراتیژۍ جوړې او وازمایي، سوبه به ترلاسه نه کړي. دښمن نور باید وخت ضایع نه کړي، خپل پوځیان ژر تر ژره باید زموږ له پاکې خاورې وباسي. د دښمن په یوه مهم مرکز استشهادي عملیات ترسره شول، دښمن ته یې درانه تلفات واړول. همداراز له تخار ولایت نه د دشت کلا ولسوالۍ د فتحې خبر ورکړ شوی. له سیمې نه رارسېدلي خبرونه وايي، د مجاهدینو د پرېکنده عملیاتو په ترڅ کې د دشت کلا ولسوالي په بشپړ ډول د مجاهدینو لاس ته لوېدلې. په همدې ارتباط مو د اسلامي امارت له ویاند محترم ذبیح الله مجاهد صاحب سره لنډه مرکه کړې چې د لوګر د فدایي عملیاتو او د دشت کلا ولسوالۍ د فتحې جزیات راسره شریکوي. مجاهد صاحب نن د هیواد له مختلفو سیمو نه د شدیدو جګړو راپورونه ورکړل شوي. په لوګر او تخار ولایت کې مجاهدینو بریاوې هم ترلاسه کړي که لومړی د لوګر ولایت د فدایي بریدونو په اړه د شیراتغ راډیو له اورېدونکو سره د پېښې جزیات شریک کړئ، عملیات څه وخت پیل شول او دښمن ته څومره زیان اوښتی؟ السلام علیکم ورحمت الله خدای دې وکړي چې تاسې او ټول د شریعت غږ راتیو کارکوونکي جوړ او صحتمند وئ الله مو وساته. ځانګړي یا د چټک غبرګون د قطعې په قومندانۍ باندې د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه پیل کړل چې په نتیجه کې دښمن سخت وځپل سو دغه بریدونه لومړی د یو موټر بم په وسیله باندې پیل سول چې یو تن استشهادي مجاهد د منفجره موادو ډک موټر د دغو مرکزونو په نږدې ساحه کې انفجار کړ چې دواړو هم حوزې او هم د چټک ورکون د پولیسو قومندانۍ ته سخت زیان واوښت ورسره نورو دوه تنو استشهادي مجاهدینو ته د ننوتلو زمینه مساعده سوه په دې ضمن کې د کوم انفجار لامل سي پولیس وزل سي او خو هغه وزل سي او کوم سي دننه ژوندي پاتې وو یا په ټپي حالت کې ورستنی مجاهدینو هغه ټول لمنځه وړل په دې کې ګڼ شمیر افسران وزل سوي دي او د حوزې د امیر په ګډون ډېر پولیس پکې لمنځه تللي دي د معلوماتو لمخې نه له دېر سو ډېر مهم صاحب منصبانو افسرانو پولیس ته پکې وزل سوي په دې بریدونو په دې عملیاتو کې ورسره د هغو عسکرو سره هم جګړه وسوه چې د باندې خوار را روان وو د غوښتل د فدایي مجاهدینو سره مقابله وکړي هغه هم سخت درانه تلفات ولیدل او څو ځلې هغه تعرض بیرته په شا او تنبول سو نو بریدونو تقریبا درې ساعته دوام کړی او د دغه درې ساعتي جګړې په نتیجه کې د دښمن ګڼ شمېر عسکر وژل شوي او ټپیان دي چې د ټپیانو شمېر ډېر زیات و او یو بل راپور له مخې هم مهاله د برید سره په څنګ کې په لوګر ولایت کې د داخلي او خارجي ځواکونو یو مشترک بیس د خضر بیس په نامه د پاتخاب په سیمه کې موقعیت لري هغه باندې هم توغندویز بریدونه شروع شول چې توغندي توغندي په ډیر مهمو اهدافو باندې د نن په بیس کې ولګېدل او دغه بیس یا کمپاین مهم هغه تاسیسات کې لمنځه لاړل او سره پولیسو او عسکرو او خارجي ځواکونو د ساته میشتو او ته هم سخت زیان واوښت د دښمن ورخطایي دومره ډېر سوسیاته د خطر زنګونه ووهل شول الوتکې واولوتې یو نو په عمومي عالم کې د لوګر په مرکز کې ډیره سخت ورخته د دښمن په منځ کې خبره کړه مجاهد صاحب په دې عملیاتو کې خو به ملکی خلکو ته مرجوب نه وی اوسته نه الحمدلله دا عملیات په ډیر احتیاط سره ترتیب سی وو او لمړی خدا سي وخت ډیر مناسب وخت مجاهدین له خوانه انتخاب سو چې هغه سهار ډېر وختي و لس کم پنځه بجې عملیات پیل شو چې دا وخت چا د حرکاتو او د خورېدو وخت نه و نو عام خلکو ته په دې عملیاتو کې هیڅ نوع تلفات نه دی اوښتي هیڅ زیان چا نه دی لیدلی ټول تمرکز د عملیاتو د تلفاتو هغه په د پولیسو په قطعه کې دی ننې او په حوزه کې دننه په دښمن باندې وو او عام خلکو ته د هیڅ تصادم یا پیښې راپور نه درلاسه له تخار ولایت نه د مجاهدینو له لوري د دشت کلا ولسوالۍ د نیولو خبر ورکړل شوی. د ولسوالي د فتح د عملیاتو جریان که راسره شریک کړې او که راته ووایاست دا ولسوالي د موقعیت له نګاه څومره مهمه ده؟ بلې الحمدلله د الخندق عملیاتو په بریالیو شیبو کې د نن سهار د شپې لا درې بجې د تخار ولایت د دشت قلا ولسوالۍ په امنیتي پوستو او کمربند باندې بریدونو مجاهدینو پیل کړل چې تر سهاره پورې دوام وکړ او بیا سهار لږ وقفه پکې راغله وروسته بیا آغاز شول چې نن د ماسپښین دوه بجو پورې دوام درلود د دغو جګړې په ضمن کې د دشت قلا ولسوالۍ په ټولیزه توګه د دښمن د شتون څخه پاکه سوه د ولسوالۍ مرکز امنیه قومندانۍ شاوخوا ټولې امنیتي پوستې هغه د اسلامي امارت د مجاهدینو په واک او کنټرول کې راغلي او دښمن ته پکې سخت تلفات اوښتي لومړنۍ شمیرې ښیي چې د دښمن درې ټانکونه دا سوزول سوي دي تر شلو پورې پولیس هغه وزل سوي او ټپیان دي او د دښمن څخه ډیره سپکه او درنه وسله مهمات چې په کوستو په دغه ولسوالۍ کې وو هغه ټول د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي اوس هم د مجاهدینو هغه تصفیوي عملیات د دښمن پسې روان دي په شاوخوا سیمو کې چیرې چې دښمن تښتېدلی کومې ساحې ته هغو خوا ته مجاهدین پسې ورغلي دي او دغه ولسوالۍ ډېره مهمه او ستراتیژیکه ولسوالۍ ده په تخار کې د ډېرو نورو وولسوالیو چې همجوار ولسوالیو دپاره د بریدونو د عملیاتو لاره هواروي او هلته دښمن سخت پکې وځپل سو مجاهدین الحمدلله د پرمختګ په حال کې دي او یو څه بل څه د دې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د مهم سیمې هغه اطراف چې د باغ زاغان سیمه د تاجک قشلاق سیمه د سرسکول او نواباد سیمه دا هم ډېرې ستراتیژیکې سیمې دي او د دښمن له وجود څخه کاملا فتح شوي او تصفیه شوي دي او د اسلامي امارت مجاهدینو تر واک او کنټرول لاندې راغلي مجاهد صاحب د الخندق په نوم پیل شوي عملیات څرنګه ارزوي په هیواد کې د اشغالګرو او د هغوی د ګوډاګیانو په ضد عملیات څرنګه روان دي څومره د اشغالګرو جنگي ستراتیژي ننګولې بلې الحمدلله تاسو آګاهي او هیوادوالم ټول پوهیږي وروسته له هغه د اسلامي امارت لخوا د الخندق په نامه عملیات شروع سول په ټول هیواد کې دښمن د لوی ورخطایي سره مخ سو ټولې نظامي هستې یې تر بریدونو لاندې راغلي او ټول هغه قول اردوګانې هغه کماندو چې دوی په ډېر مغورې کړي وي د زمې په جریان کې ورسره هغه بهرني ځواکونه هغه لافې شافې چې د امریکایي جنرالانو لخوا وهل شوي چې د طالبانو سترګې په فضا کې پاتې شي دومره بمبارونه به وکړو دومره حملې به وکړو طالبانو باندې الحمدلله هغه ټول پروپاګند پوچ ثابت سو اوس ټول هېوادوال د فتوحاتو شاهدان دي تېره ورځ موږ د ارزګان ولایت د چورې ولسوالۍ د فتح خبر درلود دغه څه د ورستوي کې د فراه ښار اکثره برخې ټول مجاهدین له خوا ونیول شو د مهمات ځنې ویوړل شول مجاهدین د باندې غټه لاس راوړنه په سیمه کې بل کېده او بادغیس ولایت کې او غور ولایت کې ډېر مهمه لوی سیمه د مجاهدینو لاس ته ورغلي فاریاب کې فتوحات راغل دغه سي د نور ولایتونو کې هم په بدخشان کې او په مختلفو نور ولایتونو کې موږ د دښمن په وړاندې ښه عملیات درلودل د بغلان بورکې ولسوالۍ فتح سو مهمات ځینې انتقال سول او دا رنګ د غزنی په ولایت کې موږ لوی عملیات درلودل د پکتیکا غزنی لوی لار بند سو او مجاهدین ته مرکز ته ورسېدل او د خوګیاڼو په نامه ولسوالۍ او د شاوخوا نورې ولسوالۍ د غزني هغه کومې چې پاتې شوې نوې هغه ونیول شول پوستې او د یک ولسوالۍ پاته شوه نو دا ډېر لوی لاسته راوړنې وې په دغو عملیاتو په جریان کې او د دې نه وانه مو کېږي د خندق عملیاتو څه باندې میاشت به تقریبا کېږي چې ډېر لاسته راوړنې مجاهدین لري وایست به هم انشاءالله دغه عملیات ډېر ښه پلان شوي ډیزاین شوي دي که هغه ټول ان شاء الله تطبیق سي دښمن ته به سخت زیان بار او زیان بار او توانی عملیات ان شاء الله او د دښمن بیخ په وسره وخیږي او دا رنګ دغه لوی پیدایي بریدونه مس کیږي د دښمن په هستو باندې دا به ان شاء الله دوام کوي د خندق عملیات هغه عملیاتو چې دښمن یې هیښ کړ او دښمن یې وارخطا کړ او کامل د درنو تلفاتو سره مخ د دښمن عسکر دومره زیات تلفات ویلري سي د هغه د شمیرو له ورکولو او یادونې نه دښمن ویره لري او یو نوی دښمن د سراسیمګۍ هغه حالت ته بولی ده دا عملیات دا هم د د هغه سم په ستراتیژي هم په عین حال کې وننګوله تاسو پیږئ چې کله په دې ځینې په جریان کې امریکایي جنرالانو یو خوابل خوا سفرونه کول یا کله کنفرانسونه کول هغه به همیشه د مجاهدینو په وړاندې د ډیر بمبارو د ډیر الوتکو د ډیرو عملیاتو خبرې کولې ولې اوس ګورو چې د الوتکو باوجود د بمبارونو باوجود مجاهدین د پاس الوتکې ګرځي کوز مجاهدین ولسوالۍ نیسي له دښمن څخه یې تصفیه کوي سیمې نیسي مهمات انتقالوي او ځان تجهیزي دا ټول دا ښکاره کوي چې د مجاهدینو سره د الله تعالی جل جلاله نصرت شامل حال او اګر که د دوی سره لویه ټکنالوژي سته وسایل سته وسایل سته پیسې سته ولې الحمدلله د مجاهدینو سره ایمان سته غیرت سته انګیزه سته او په لوی الله جل جلاله باندې توکل سره د دغو په مټ باندې مجاهدونو بریاوې ترلاسه کړې دي او الحمدلله پرمخ تللي دي نور به هم امیدوار چې د الله نصرت په برکت به مجاهدونو پرمختګ دوام کوي او د دښمن هستو باندې نور بریدونه به هم کېږي دوی به لا هم د ذلت سره مخ کېږي لا به هم د تلفاتو سره مخ کېږي ځکه نو موږ دوه ورځې مخکې هم اعلامیه خپره کړه څه وخت مخکې هم بیانونه ورپسې دي د کابل ادارې عسکر باید غوللیکو راووځي او د مجاهدینو سره یو ځای شي ځکه موږ پوهېدو چې دوی به ډېر درانه تلفات لري مثلا که دا نن د لوګر وزل سوي پولیس د اسلامي امارت دایه منلې وویله دښمن له سفر اجراسي وایي دوی به دا نه وزل کېدله داسې په نورو هېواد کې هم نو د الخندق عملیات ډیر پیاوړي عملیات الحمدلله او دښمن ته بل هم ډیر زیانبار ډیر امیدوار ورته سي د هیواد د ازادي او استقلال په علامه بګرځي ډیر محترم مجاهد صاحب دا چې له ډیرو مصروفیتو سره مو موږ ته وخت راکړ او د لوګر د فدایي عملیاتو او په تخار کې د یوې مهمې ولسوالۍ د نیول شوې په اړه مو معلومات را سره شریک کړل ستاسو څخه یو جهان مننه کوو په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست او د روژې مبارکې شپې او ورځې به مو په خیر تېرېږي، روژه د برکت او ثوابونو میاشت خپرونه درته وړاندې کوو. محترمو اورېدونکو! له رمضان المبارک څخه د لویې او غټې ګټې اخیستو لپاره د صالح ملګري او ښه چاپېریال لټون ضرور دی. رمضان المبارک د ګټې میاشت ده او ګټه هغه څوک کولای شي چې په لوړ همت او ټینګ عزم د ګټې په لټه کې وي چې د دې لپاره د صالح چاپیریال او د نیکانو ملګرتیا زیاته ضروري ده ځکه چې د خراب چاپیریال او بدو خلکو د ملګرتیا منفي اغیز په اراده، فکر او همت حتمي ده. دا چي عزلت او خلوت ځينو علماوو په نکاح او معاشرت غوره ګڼلی يو دليل يې دا دی چي په خلوت کي عوائق او خنډونه کم وي، په فتنه کي د اخته کېدو احتمال لږ وي، همدا وجه ده چي مخکي به ځينو صوفيانو د زړه د صفا کېدو له خاطره په ګوښه کي څلوېښت شپې او يا څو مياشتي تېرولې تر څو له ذکر، فکر، مراقبې او پرلپسې عبادت سره نفس عادت شي. بلکې تر دې هم غوره او زیاته ضروري دا ده چې د دینداره چاپېریال او نیکو اشخاصو د پیدا کېدو او د هغوی په ملګرتیا کې د وخت تېرولو هڅه وشي. له دې سره عبادت او ټولو هغو نیکو اعمالو ته چې دا نیکان یې کوي رغبت او شوق پیدا کېږي او کول یې سړي ته اسانه کېږي. دا خو یو منل شوی حقیقت دی چې له ښه کتاب څخه سړی ډېر څه زده کوي او زیاته ګټه ورڅخه اخیستلی شي، مګر د نېک سړي له مجلس او ملګرتیا څخه بیا تر دې هم سړی زیاته ګټه اخیستلی شي. د نېک او ویښ ضمیره انسان څخه ډېر لږ وخت کې د سړي په زړه، فکر او اعمالو کې بدلون راتلای شي. خلک متل کوي چې، خربوزه از خربوزه رنګ میګیرد، ملګري ته په عربي کې صديق وايي، ځکه چې هر يو د بل تصديق کوي او دواړه په اعمالو کې يو بل ته ورته والی لري. له دې امله شاعر وايي، عن المرء لا تسأل وابصر قرينه فإن القرين بالمقارن مقتدي د يو چا د احوالو پوښتنه مه کوه، اړتيا ورته نشته، ځکه ملګري ته په کتو سره هغه معلومېږي. ملګري ته یې وګوره، ځکه چې ملګری د ملګري سره په اعمالو کې یو برابر وي، هر یو په یو بل پسې په کړو او اعمالو کې اقتدا کړې وي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، المرء علی دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل، ملګری د ملګري په دین او خوی وي، نو یو ستاسو دې وګوري چې چا سره دوستي او ملګرتیا لري. په یو بل ځای کې شاعر وایي اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الارض فترضى مع الردي چې کومه ټولنه کې اوسېدې د هغوی له غوره او بهتره خلکو سره ملګرتیا کوه له پریوتو او ټیټو خلکو سره مه ملګری کیږه چې ته به هم ورسره ټیټ او پریوځې رسول الله صلی الله علیه وسلم له بد سړي سره ملګرتیا له لوهار سره مشابه کړې ده چې ناسته ورسره په زیان وي، د سړي جامې سوځي، له بدبویۍ څخه یې طبیعت خرابي پیدا کېږي او له نېک سړي سره ناسته داسې ده لکه له عطر فروش سره چې کم له کمه له خوشبویۍ څخه یې دماغ معطر کېږي. سلیمان داراني رحمه الله وايي، له حکیمانو سره ژوند اختیاروونکی بالاخره حکیم کېږي او له جاهلانو سره ملګری بالاخره شریر کېږي. دا چې د اسلام په پیل کې له مکې څخه مدینې ته هجرت فرض کړل شوی و، یو حکمت یې دا و چې هلته د عبادت لپاره ماحول برابر نه و او په مدینه منوره کې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم و، حضرات صحابه کرام و، نو عبادت او طاعت اسانه و. د روایت مطابق د بني اسرائیلو یو سړی چې سل تنه یې وژلي وو او دې قاتل بیا د توبې اراده وکړه نو دیني عالم ورته مشوره ورکړه چې اترک ارضک فانها ارض سوء واذهب الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم چې دا ځمکه پرېږده هغه پلان سیمې ته ولاړ سه ځکه هلته داسې خلک دي چې د الله تعالی عبادت کوي له هغوی سره ملګری شه او د الله عبادت او بندګي وکړه نو څوک چې د رمضان المبارک د ښه عبادت اراده لري او غواړي چې مغفرت ورته نصیب شي ضروري ده چې له بدانو لټانو او لا ابالي خلکو سره ملګرتیا بنده کړي او د محنت او همت له څښتنانو سره ملګرتیا وکړي محترمو اوریدونکو تاسې وګورئ د ټول بشریت غوره شخصیت صلی الله علیه وسلم ته امر کړل شوی دی چې غافله او هوا هوس والا خلک پریږدي له هغو خلکو سره ځان ملګری کړي چې له الله سره یې مینه او په صدق او اخلاص د الله په لوري وردرومي الله تعالی ورته وفرمایل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي سترګې هم ورڅخه مه کږوه، ولې ته د دنیا د زینت اراده لرې او هغه پسې مه کېږه، چې زموږ له یاد څخه یې زړه په غفلت کې دی او خپل خواهش پسې شوی، چې عاقبت یې په زیان کې دی. الله تعالی خپلو ټولو بندګانو ته امر کوي، چې له رښتینو بندګانو سره ملګرتیا وکړئ، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. له نیکانو سره ملګرتیا الله تعالی ته نژدې لاره او د هر مخلص مسلمان مطلوب دی. زین العابدین رحمه الله ویلي دي، نارینه هغه چا سره ناسته کوي چې دین ته یې دا ناسته ګټوره وي. حسن بصري رحمه الله ویلي دي، موږ ته مو ورونه تر خپل اهل و اولاد هم زیات محبوب دي. ځکه اهالي مو موږ ته دنیا را یادوي او ورونه یعنې مؤمن ملګری مو موږ ته اخرت را یادوي. لټ او بې پروا خلک خو موږ وینو چې په څو دقیقو کې له تراویحو څخه ځان فارغ کوي، بیا شپه ټوله په ټوکو ټکالو، بې ګټو بحثونو، قصو، فلمونو کتلو، شطرنج او نورو څیزونو سبا کوي. د سهار جماعت ورڅخه فوت شي، ځینې یې په ډیر تکلیف سره په مکروه وخت کې لمونځ وکړي، بیا ټوله ورځ ویده وي، د ماسپښین جماعت هم په خوب ورڅخه ولاړ شي، مازیګر بازار ته د خوراکي توکو د رانیولو لپاره ووځي، جماعت ترې فوت شي، ماښام کم له کمه تکبیر اولا په روژه ماتي ورڅخه فوت شي، بیا تر ماسخوتنه خو ډېره مهمه مساله د خوراک او څښاک وي، د ماسخوتن د لمانځه او تراویحو خو بیا هغه حال وي چې یادونه یې وشوه، دغو کمبختانو ته دا په خیال کې هم نه ورځي چې د رمضان المبارک قیمتي شېبې یې ضایع کړې، دا خو لا پرېږده چې خپل دا کار ورته ګناه او د ملامتۍ وړ ښکاره شي. مګر ځیرک او مخلص خلک بیا داسې دي چې خپل اوقات ټول په ذکر، تلاوت، لمونځونو، دعاوو او نېکو کارونو کې مصرفوي. له شان څخه یې لرې ده چې لمونځ بلکې تکبیر اولی ترې فوت شي. د دې طاعت او عبادت باوجود بیا هم خپل دا اعمال کم ګڼي او په خپلو دعاوو کې وايي، یا الله سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، ای الله موږ خو هغه شان عبادت ونه شوای کولای چې څرنګه تا ته باید وشي. خبره دا ده چې مؤمن باید غافل نه وي او له غافلو خلکو او غافل چاپېریال څخه ځان وژغوري، بلکې مؤمن باید تل له راحت څخه تښتېدونکی وي. حضرت شعبه بن حجاج وایي پارغه مه کښېنئ ځکه چې مرګ درپسې دی لټوي مو امام شافعي رحمه الله ویلي دي د مروت خاوندانو ته دنیا کې راحت طلبي نه ښایي ځکه چې دوی باید په دنیا کې تل ستړي او ستړي وي امام احمد رحمه الله څخه پوښتنه وشوه بنده به د راحت څکه کله کوي وی ویل چې کله په جنت کې قدم کښېښود ددې لپاره چې د روژې مبارکه میاشت له سړي څخه په غفلت کې تېره نه شي نو باید د یو مربي یا شیخ یا متدین عالم یا عابد او تقواداره طالب سره ملګري شي او په عبادتونو او د اوقاتو په نه ضایع کېدو کې ورپسې اقتدا وکړي چې د ده نقصانونه ورپه ګوته کړي او د عبادت رغبت ورسره پیدا کړي. د داود علیه السلام د ذکر حلقې ته به د الله څومره مخلوقات راجمع کېدل، په مختلفو اوقاتو کې به یې د ده په ملګرتیا له ده سره یو ځای د الله تعالی عبادت او ذکر کاوه. د داود علیه السلام د ذکر او عبادت دا خاص کیفیت هغوی دې ته هڅول چې محنت وکړي، په مینه، شوق، رغبت، اطمینان او د لذت په خاص کیفیت سره عبادت وکړي. درنو او قدرمنو اورېدونکو!